نو که په دې شپه باندې زموږ یو مسلمانه مور همدارنګه یو مسلمانه خور یا زموږ یو مسلمان رور پاڅیږي د الله رب العزت په عبادت او د الله په طاعت باندې ځان مشغوله کړي الله رب العزت به دې ته د زر میاشتو عبادت نه ډېر اجر و ثواب ورکوي د الله رب العزت په کلام کې د لیلة القدر درې خصوصیات بیان شوي دي اول خصوصیت د دې شپې دا دی چې الله رب العزت په دې برکتناکه شپه کې قرآن نازل کړی دی لکه چې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر بېشکه موږ نازل کړی دی دا قرآن په شپه د قدر کې په دې باندې باید پوه شو چې د قرآن کریم نزول دوه ځلې شوی یو ځل نزول د قرآن د لوح محفوظ نه تر آسمان د دنیا پورې دا دفعتا شوی دی او دا د قدر په شپه شوی دی چې دې ته په عربي کې انزال وایي په دویم ځل باندې د قرآن کریم نزول د سماع دنیا نه په واسطه د جبرائیل علیه السلام وسلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د درویشت کلو په موده کې شوی چې دې ته په عربي کې تنزیل وایي نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو د قرآن کریم نزول دفعتا هغه د قدر په شپه کې شوی دی نو په دې برکتناکه شپه کې د قرآن کریم په شان عظیم شان کتاب نازل شو او قرآن داسې برکتناک کتاب دی چې د چا قرآن سره څومره هم تعلق وي په کوم اعتبار سره چې هم وي د هغه مقام او شان به الله وچتوي او الله رب العزت به هغه ته یو ځانګړی امتیاز او خصوصیت ورکوي قرآن چې په کومه میاشت کې نازل شوی دی د هغې میاشتې مقام الله رب العزت د کال په یولسو میاشتو باندې اوچت کړی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله وایي د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی رسول الله وایي سید الشهور شهر رمضان قرآن چې په کومه شپه کې نازل شو د هغې شپې مقام الله رب العزت د کال د ټولو شپو نه افضل او غوره که چې هغه د قدر شپه ده انا انزلناه فی لیلة القدر قرآن چې په کومه ژبه کې نازل شوی د هغې مقام الله رب العزت د دنیا د ټولو ژبو نه غوره کړی دی دی د دنیا د ټولو ژبو سرداره جوړه کړه چې هغه عربي ژبه ده الله رب العزت د دنیا ټولو ژبو نه بهتره جوړه کړې او وایي چې انا انزلناه قرآنا عربیا بېشکه موږ نازل کړی دا کتاب چې هغه قرآن دی او په عربي ژبه باندې دی همدارنګه چې قرآن په کومه ځمکه نازل شوی چې هغه د مکې او مدینې ځمکه ده د هغې مقام الله رب العزت د ټولو ځمکو نه اوچت کړی قرآن چې په کومه زمانه کې نازل شوی هغه زمانه او هغه وقت د ټولو زمانونو نه غوره او بهتره ده هغه دور د ټولو دورونو نه بهتر دی لکه چې رسول الله فرمایی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم قرآن چې کومې فرشتې راوړی دی د هغې فرشتې مرتبه او شان د ټولو فرشتو نه اوچته ده او هغه د ټولو فرشتو سرداره ده لکه چې الله وایي نزل به روح الامین قرآن چې په کوم پیغمبر باندې نازل شو د دې پیغمبر هم الله تعالی د ټولو کائناتو نه اوچت کړی قرآن چې په کوم امت باندې نازل شو هغې ته د خیر الامم خطاب شوی دی الله پاک دا امت د ټولو تیر شو امتونو نه بهتر جوړ کړی لکه چې فرمایی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله قرآن چې کوم کس په خپلو سینو کې محفوظ که د دغه حافظ قرآن مقام الله پاک اوچت کړی رسول الله فرمایی یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها نو جنت ته د داخلېدو په وخت به حافظ د قرآن ته وویل شي ته د الحمدو نه قرآن شروع کړه او قرآن لوله او د جنت په منزلونو باندې خیجه ټول سرمایه داران ټول پادشاهان ټول وزیران او ټول هغه کسان چې هغو د الله د اوامرو نه سرکشي کړې ده هغه به په تعجب سره ګوري چا ته به دا عزت الله نه ورکوي دا عزت به الله رب العزت هغه کسانو ته ورکوي چې هغو خپل ژوند په مسکنت او په فقر کې تیر کړی تل لپاره به په خاورو او په پوزکیو باندې ناست ول د الله کلام به یادوه الله دا عزت هغه کسانو ته ورکوي چې هغو ته به مفسدینو په دنیا کې د حقارت په سترګه کتل حتی دې خلکو سره به خبرې کول عیب ګڼه هغو ته به قسمه قسم تعنې ورکولې خو دې حافظ د قرآن ته به الله دا عزت ورکوي او الله به ورته وایي ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا داسې په آرام آرام او په مزه مزه په شوقي وایه لکه څنګه چې تا به قرآن په دنیا کې ویل او کوم ځای چې د قرآن آخري آیت ختم شي هغه به ستا مرتبه وي هغه به ستا مقام وي او کوم کس چې په خپلو سینو کې قرآن محفوظ ساتلی وي د هغې مور و پلار ته به داسې تاج اغوستلی شي چې د هغې څرک او د هغې رڼا به د مر رڼا هم نشي کولی د لسو داسې سړو چې په هغو به جهنم واجب شوی د هغو په حق کې به د حافظ قرآن سفارش او شفاعت قبلولی شي په دنیا کې چې کم کس د مرګ نه د چا په سفارش او د چا په شفاعت باندې خلاص وي نو دې کس ته به څومره لوی عزت وي په آخرت کې به د جهنم نه د خلاصولو اعزاز الله رب العزت حافظ د قرآن ته ورکوي بل چا ته به یې نه ورکوي قدرمنو اوریدونکو بیا هم افسوس دی په دې خبره چې نن مسلمان قرآن پریښی دی په دې پوهېدل او په دې باندې عمل کول خو ډیره لرې خبره ده مسلمان د قرآن لوستل او د قرآن ویل هم پریښي دي بس قرآن سره صرف یو رسمی تعلق پاتې شوی دی چې هغه یې په ښایسته کپړو کې تړلی وي او په اوچته انوارۍ کې ایښی وي او په هغو باندې خاورې پرتې دي کله چې یو کس وفات کیږي نو بیا قرآن راواخلي د هغه سر ته کیني صورت یاسین وایي چې الله رب العزت د دې روح په آساني سره وباسي همدارنګه چې کله درېیمه اومه او څلوېښتمه وي نو قاریان او حافظان راوغواړي د پیسو په مقابل کې په هغو باندې ختم وکړي د قرآن حق په دې باندې نه ادا کیږي په قرآن باندې عمل هم وکړئ د قرآن ختم هم وکړئ په قرآن باندې عمل وکړئ همدارنګه قرآن د هغه چا چې روح یې وځي قریب الموت د هغه په سر یې ولولئ په یو رسمي تعلق د قرآن سره مه ساتئ چې صرف د ختم په وخت کې او د جنازو په وخت کې قرآن یاد وي بل وخت هم یاد نه وي همدارنګه چې کله کور جوړ شي نو د قرآن ختم وکړي د برکت لپاره ښه خبره ده چې کله دکان جوړ شي د قرآن ختم وکړي د برکت لپاره ښه خبره ده خو بیا په کور کې هلته د هغه نه مخکې هغه د ټولو فحشاو منبع راوړي هلته یې کېږي په هغه کې سریال او فلمونه ګوري همدارنګه په دکان کې نو هغه برکت چیرته پاتې شو آیا قرآن صرف د دې لپاره راغلی و آیا د صحابه و کرامو په زمانه کې د محمد رسول الله په زمانه کې قرآن صرف د دې کارونو لپاره استعمالیده دا هم وکئ په کور کې ختم هم وکئ په دوکان کې هم ختم وکئ د مړي په سر هم قرآن ولولئ خو د دې ترڅنګ په قرآن باندې عمل هم وکړئ تاسې وګورئ چې په یو لوی کلي کې چې په هغې کې به ډاکټر هم وي انجینر به پکې هم وي په هغې کې به ساینسدان هم وي په هغې کې به سوداګر او تاجر هم وي خو چې کله په جماعت کې د ختم ضرورت وي داسې به څوک نه وي چې هغه راشي ودرېږي او خلکو ته ختم ورکړي حافظ به هم د بل ځای نه راوستلی شي او همدارنګه فاتح به هم د بل ځای نه راوستلی شي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې موږ ته توفیق د دې راکړي چې قرآن یاد کړو او د دې ترڅنګ د الله رب العزت په کلام باندې عمل وکړو نو د قدر شپه داسې برکتناکه شپه ده دا یې لومبی خصوصیت دی چې په دې کې الله رب العزت د قرآن پاک په شان عظیم الشان کتاب نازل کړی دی او دا داسې خصوصیت دی چې د دې خصوصیت د لیلة القدر عظمت او مرتبه نوره مچته کړه یعنې د قرآن د رانازلېدلو په واسطه باندې الله رب العزت د قدر شپې ته نور هم عزت ورکړ نو راشئ دا شپې په موږ او تاسو را روانې دي الله ته متوجه شو د الله رب العزت نه د خپل د ګناهونو بښنه وغواړو او تل لپاره د رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړو ځان ته ټولنې ته خپل کورنۍ ته مسلمانانو ته دعا وکړو چې الله رب العزت دوی ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي او د ګناه او د معصیت نه یې په خپل حفظ و امان کې وساتي او که داسې ژوند زموږ په غفلت باندې تیریږي نو په دنیا کې به هم زموږ لپاره راحت او سکون نه وي تل لپاره به د دنیا په تلاش کې یو که شپه او ورځ همدارنګه په آخرت کې به هم بیا موږ سرګردانه یو د الله په حساب کې به ولاړ یو الله دې په موږ باندې رحم وکړي دوباره دی راتل نشته په دنیا نن دی وار دی که دروغ دویم خصوصیت د قدر شپې دا دی چې په دې شپه کې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره او غوره دی الله رب العزت فرمایی لیلة القدر خیر من الف شهر د قدر شپه چې ده دا بهتره ده د زرو میاشتو نه الله داسې نه دی ویلي چې د قدر شپې عبادت دا برابر دی د زرو میاشتو د عبادت سره بلکه الله دا ویلي دي چې د قدر شپې عبادت دا غوره دی د زرو میاشتو د عبادت نه زیاتوالی الله تعالی ته معلوم دی چې الله څومره زیاتی نورو هم ورکړی دی دا د الله رب العزت فضل او دا د الله رب العزت رحم او کرم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې دا خصوصیت الله رب العزت د رسول الله امت ته ورکړی بل امت ته چیرته هم نه دی ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو په مجلس کې ناست او د بني اسرائیلو د عابدینو تذکره یې کوله چې د هغوی عمرونه دوه سوه کاله دوه نیم سوه کاله ول په دیو کې به هغوی د الله رب العزت طاعت او عبادت کوه نو صحابه کرام وپسخېدل ویل یا رسول الله زموږ عمرونه خو شپېته او یا تر اتیا کلو پورې دي نو زموږ عبادت به څنګه د هغو عبادت سره برابر شي نو الله رب العزت دا صورت نازل که ویلې چې لیلة القدر خیر من الف شهر د قدر شپه چې ده هغه غوره او بهتره ده د زرو میاشتو د عبادت نه دا په هر مسلمان باندې را روانه ده چې روژه نیسي په آخره لسیزه کې دی د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړي نو الله رب العزت به هغه ته د زرو میاشتو د عبادت اجر و ثواب ورکوي دریم خصوصیت او دریم ځانګړتیا د قدر شپې دا ده چې په دې شپه کې جبرائیل علیه السلام وسلام سره د نورو فرشتو د آسمان نه راکوزیږي او هغه مسلمانان که زموږ خویندې دي که زموږ ورونه دي چې د الله رب العزت په طاعت او عبادت کې مصروفه دي په طاعت او عبادت باندې مصروف او مشغوله وي او دا کار د لمر پریوتلو نه واخله تر سبا راختلو پورې وي نو قدرمنو اوریدونکو په دې شپو کې د الله رب العزت رحمت راوریږي نو څومره چې کولی شئ هغومره تاسو د الله رب العزت عبادت کوئ ځان د الله رب العزت د رحمت نه مه محروموئ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس د لیلة القدر د خیر او برکت نه محروم شو هغه گویا د ټول خیر نه محروم شو او د دې خیر نه نه محرومه کیږي مګر هغه کس چې هغه یقینا محرومه وي او یقینا بدبخته وي الله رب العزت دې موږ په خپل فضل او رحم او کرم سره د خپل رحمت نه نه محرومه کوي په ځانګړې توګه په دې شپه کې دې الله رب العزت موږ ته د عبادت او د طاعت توفیق رانصیب کړي نو په دې وجه قدرمنو اوریدونکو د ټولو نه افضله دا ده چې د آخري لسیزې ټولې شپې په ویښه او د الله رب العزت په عبادت کې تیرې کړئ ټول کال موږ ویده شو ټول کال موږ خوبونه وکړل راشئ په دې آخره لسیزه کې د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړئ چې په دې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي الله موږ ته بښنه وکړي که لس واړه شپې هم تاسو په ویښه باندې نشئ تیرولی نو صرف هغه شپې چې هغه طاق شپې دي هغه خو په ویښه کې تیره کړئ په هغو کې د الله رب العزت طاعت او عبادت خو وکړئ چې هغه یوویشتمه شپه درویشتمه شپه پنځویشتمه شپه اوویشتمه شپه او نهویشتمه شپه ده او که ټوله شپه په عبادت کې نشئ تیرولی نو څومره چې کیدای شي هغومره خو تاسو د الله رب العزت عبادت وکړئ څه حصه به الله رب العزت ضرور تاسو ته درکوي خو زمونږ اکثر وروڼه او خویندې هم شته دی چې په دې شپو کې هغوی هم د الله رب العزت د رحمت نه محرومه دي یو ساعت دوه ساعتو لپاره هم هغوی د الله رب العزت طاعت او عبادت نه نه پاڅي کم از کم هر سړی خو دې دومره وکړي چې د ماسخوتن او د سهار مونځ دې په جمع سره ادا کړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم سړی چې د سحر او ماسخوتن مونځ په جمع سره ادا کړي هغه ته د ټولې شپې د عبادت کولو ثواب ورکول کیږي سبحان الله څومره مهرباني ده د الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې خو بیا هم چې څوک محروم شي نو د هغه په محرومتیا او د هغه په بدبختی کې څه شک نشته هغه یقیني بدبخت نه دی هغه یقیني محروم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې رضی الله عنها ته یوه دعا ښودلې حضرت عایشې ترې پوښتنه وکړه یا رسول الله که زه د قدر په شپه پوه شم چې دا د قدر شپه ده نو په هغې شپه کې زه څه دعا وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني ای الله ته بخښونکی بخښنه ته خوښه ګڼې نو ته زما نه بخښنه وکړه زما ګناهونه معاف کړه هر څوک چې په هره ژبه کولی شئ خو کومه برکت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه الفاظو کې دی چې هغه د مبارک خولې نه وتلي دي هغه بیا په نورو کې نشته دی نو دا یاد کړئ چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني شپې شپې موږ په لاو لهب کې تیرې کړې شپې شپې د حرام په اوریدلو او د حرامو په لیدلو کې تیرې کړئ راشئ په دې لسیزه کې الله ته کینئ الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ ځان لپاره د خپل کورنۍ لپاره خپل اولاد لپاره د الله رب العزت نه بخښنه وغواړئ او دا توفیق وغواړئ چې الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق په باقي ژوند کې رانصیب کړي ځکه د دنیا ژوند ډیر محدود دی ډیر لنډ ژوند دی الله ته بدریږو الله رب العزت به زموږ نه پوښتنه کوي که څوک هم په دې شپو کې د الله رب العزت طاعت او عبادت نشي کولای ځان خو دې د ګناه نه په دې شپو کې وساتي د خپل اولاد د خپل کورنۍ د خپل دوستان خو دې د ګناه نه بچ کړي په دې شپو کې ځکه په کم متبرک وخت کې چې عبادت کوونکي ته الله رب العزت ډیر اجر و ثواب ورکوي په هغه باندې د الله رب العزت رحمت راوریږي نو همدارنګه په دغه متبرک وخت کې که څوک ګناه کوي او د الله رب العزت نافرمانی کوي نو په هغه باندې هم د الله رب العزت لعنت د تیز باران په شان وریږي نو که په دې شپه د الله طاعت او عبادت نشو کولی کم از کم ځان خو د ګناه نه بچ کړو خپل اولاد خو د ګناه نه بچ کړو اما متاسفانه باید ووایم چې په دغو شپو کې هم زموږ کورنۍ او خپله تلویزیون ته ناست یو هغه فاسد سریالونه او فاسد فلمونه تر سبا پورې ګورو هغه پلار چې په هغې کورنۍ کې دی الله به د هغه نه پوښتنه نه کوي هغه مور چې په هغې کورنۍ کې ده هغه نه به الله پوښتنه نه کوي چې داسې د رحمت په شپه کې داسې د برکت په شپه کې چې د الله رحمت د تیز باران په شان وریده تاسو هم د دې نه خپل ځان او د خپل اولاد محرومه کړي وئ په فساد کې اخته وئ نه که عبادت نشي کولی ګناه نه خو خپل ځان او د خپل اولاد وساتئ حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلي دي لکه څنګه چې څوک په محمد رسول الله باندې یو وار درود شریف ووایي په هغه باندې د الله رب العزت لس رحمتونه نازلیږي العیاذ بالله که یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړي نو په هغه باندې هم لس لعنتونه نازلیږي ګرځنده عیب لګوونکی هغه چې غلخور دی منع کوونکی دی د نیکي د کارونو نه د حد نه تیریدونکی دی غټ ګناهګار دی بدخویه دی د دې نه هر څه علاوه بدذاته دی نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو دا شپې د الله رب العزت د طاعت او د عبادت شپې دي په دو شپو کې الله رب العزت تا ته د زرو میاشتو نه لا زیات د عبادت ثواب درکوي نو راشئ چې د الله عبادت په دې شپو کې وکړو بهتره خو دا ده چې آخرې لسیزو کې په ټولو شپو کې د الله عبادت وکړو که دا نشو کولی په طاق شپو کې وکړو که دا هم نشو کولی څه ناڅه یو ساعت دوه ساعته خو د الله په عبادت او په طاعت باندې ځان مصروفه کړو د خپل د ګناهونو بخښنه خو د الله نه وغواړو که دا هم نشو کولی د دې نه محرومه یو دومره همت الله موږ ته نه دی راکړی د ماسوتان او د سهار مونځ خو په جمع سره په تکبیر اولا سره ادا کړو که دا هم نشو کولی دومره ذوق الله راکړی دومره خو وکړو چې ځان خو د ګناه نه بچ کړو خپل اولاد خو د ګناه نه وساتو خپله کورنۍ او خپل دوستان خو د ګناه نه بچ کړو کنی الله رب العزت په غضب او پلانت کې به ګرفتاره یو د الله رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره د ټولو مسلمانانو لپاره د الله رب العزت د عبادت او د اطاعت توفیق غواړم او دا ترې غواړم چې موږ ته الله رب العزت په شپو کې د خپل د طاعت او عبادت توفیق را نصیب کړي او د ګناه نه مو ساتي په همدې هیله قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ